چه دا تلوی توضیح دا با اداره والو ما ته حواله کوله ما ته به حواله کوله نو بیا ما ته صاحبزاده مولانا رشید الحق سے ویلا هغه د حضرت فانی سے ډیر ملګری او دوست ونه و نو ما ته ویلا چې فانی سے ډیر زیات خفه ده نو ما ته له پسوت وای په دې باندې خو بارا بل چا مخکې غږ مخ او خپل به سره حل کو په دې باندې چې دا کلوي توحید خواهی شو چې دا ما سره کړی ادارې نو دوباره نه التا پانی چې بیٹه کې نو پانی چې سره مونږ ډیر شو تعلق و شګب شپو خوش طبي نو دای بچ کله غوسه نو ډیر ګډي وړي دی نو ډېرې ګډې وډې ویلې وې ادارې چې کوم هغه وو هغه مخالف چې لکه دا کتاب یې ماته نه ښه راغی نو چې زه ورغلم نو ما ورته ویل قانع صاحب ولې داسې خفه غوندې ښکارې نه نه خفه نه یې داسې نو ما ورته ویل مالته په دې خفه یې دا خو هېڅ خبره نه ادارې ول سره تا خپل کار ده او مال طرف نه دا خو یو تلوي توضیح ده په پوه شوې چې د ټول کتابونو کې کوم څه به ګوتې پر ځای چې دا ما تاسو یې د زړه تاسو بس دونه خوشحال سو دونه خوشحال کنه چې توبه سو عجیبه عجیبه اشعار ملاتیا کې نه سره مالدا خو هیڅ خبره نه ده نور مخه په ویني ادارې ول وریا هغه هغه مې مخه مال نن نه یې تربیته وي ساده شي پراوه هیڅ خبره نه ځکه دا تلویز او خو ما سره د مخکې وه ښه پکې ستړی وم او بل بیا هسې ما حق تلیکان چې ته داسې د چا خفتن یا هغه نه ده ځان باندې راولم خو کوشش کوم چې بل سړی خفا نو بس بیا ډېر زیات خوشحال بیا چې کله فاني صاحب بیمار شو نو هلته هسپتال ته ورغلی او ما په ایخ ټایم ورته یو لکو روپیو نه زیات تعاون ملګرو نه خپل دعوت یو ځای کړی ډیر زیات خوشاله او بیا ما ته ویل چې ما زبا دا کتاب بیا و نه ویلای شي اندازه او ته نه دي کړی تا نما کتاب ته ټکا شروع کړ تلوي ته نو چې زرانو بس هغه چې سوچ چې څوره دی وتلې دی دی غریب وفات شو نو د په دغه بالکل هو به هو په دغه ځای باندې لکه قریب نه په دغه ځای باندې چوپري هلته ما دواړه تاریخونه پوری کړی دي زه په دغه ځای باندې چې و بیا ما ورته چې تاسو یو عجیب مونږ یو ور په وزیرستان کې حضرت مولانا نور محمد سے شهید نور الله مرقده ډیر درون سره یو ډیر معزز سره یو ډیر مشر سره یو ډیر متکلم سره یو نو بیا میټینګ و نو ټول استادانو کې زه کم عمر وم نو دی به داسې سټیج غوندې و خپله حجره یې وه ډېره شاهي حجره یې وه اوس یې هغه زوی و مونږ ملګری و هغه وفات شو دی کرونا کې غریب غره وره سړی و داسې بلکل چیک سړی و دروند ښه مضبوط پرمن یعنې تاسو مونږ کې اوس درې څلور کسان په غېږې نه شوی ورتلی دونه مضبوط پرمن سړی و نو دې داسې ناسو داسې استادانو هغه ناسو زه دلته ناسو ورکه نو ټول په اخر کې راځي دا نو بیا مشوره و دي کتابونو کې کوم کتاب زمایو کوم پریدو نو هر چا زدا غواړم دا یو بوتل زدا نه د تپریدو خامخا تو تو مې مې کې راځي خبره راځي نه دا ته بیا ما ته پلان کې پریدا دا څه هغه دا کې شو مولوی صاحب ډیر دروند سره واغلی ناسو ټول دا خبرې وکړې نو زه داسې ناسوم کته غونې لري د سوچي کوونې د بس سیګ خپل ځلاس نو اخر کې انعام د ما تر فهم شو داسې ته څه شو وای کنه په جوړه ما څه شو وای نو ما ورته لا چې ما سره باندې زیات کتابونه ټول تقلیل بوا دا تلوي توزیع شرکای دا خیالي بلا کتابونه بوا داسې بس پړه یې وکړه چې د ستړې نه به مې غرمې روټۍ کړه نو ما ورته ویل چې جی ما د هیچا هیچ مدرس هیچ کتاب مطالبه نه شته یعنی هیچ چا نه یو کتاب نه وایي هیڅ مدرس نه هیڅ کتاب مطالبه نشته او د ما کوم کتاب چې کوم مدرس خوښ وي هغه دې ته داسې حیران شو دې خبرې ته ځکه دا ډېره جامع خبره بهرحال هلته غلی شه چې کله میټینګ ختم شو وتلو نو چې روان شولو نو دی زه خو اخیر کې وم نو ما ته وایي چې فیض الرحمن ته ودره تا سره ما یوه خبره نو نور سره ووتل نو دې کېنه وایي نو ما ته ویل چې بچا تا چې د کومه خبره وکړه ډېر جامع خبره دی وکړه او د تا عمر ته چې زه ګورم او دې خبرې ته ګورم نو دا بچا دا هغه داس دا په ما سترګو باندې چې تا عمر ته زه ګورم او مقصد دا چې دې خبرې ته ګورم نو دا ما سمج کې نه راغلی چې دونه کم عمر کې دونه جامع خبره دا تاسو نه وکړه نو ما ورته جواب څو ورکړ ما ورته نه مالګي دا ستا خبره صحیح ده خدا چونکه ما د تاسو غندې ډیر معمر خلق سره ناشته ولاړای راغله نو د ایغه دی وجنه دا خبره ما دی ایغه نزله کړې دا ما په خپل عقل باندې نه ده نو وی خندل کنه وی له خدا دې لګي کنه هم څه وکړه عجیب او کدی متکلم سره وی اسی دې زې پورې خبره درته کوله اگر که وخت مې درنه واخیستل خو دې زې پورې خبره خپل ځای ته خبره رسی ان شاء الله وتعالى بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما بهر حال دی وای الا ان فيه مباحث فدې مقام کې البتا سم مباحث دي خدا ضروری نه دا چې دا ټول ځای کې د مباحث کوي نو آبا اشکالات دا ضروری نه کله چې اسی تحقیق د چا کوي مقام تحقیق چې مقام الاول اولنې بحث دادا انه جعل ترك الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب کتا سوچ وی التباغه تفصیل بیا ټول سره ملحوظ ساتو نو د د ترک الحرام د ویلو چې ترک الحرام چې دا مما لا یثاب علیه په دې ثواب هم نشته ولا يعاقب او په دې عقاب هم ترک الحرام ثواب لاندې نه داخل او عقاب لاندې نه ده یاد مو چې کله هغه یو طرف ته ثواب اخیسته او بل طرف ته عقاب اخیسته نو دا دا صورت جامع صورت نو نو ته ویلو چې دا ترک الحرام دا مما دا ما یصاب لاندې داخل نه ده او ما يعاقب عليه لاندې داخل نو اوس دی وایي چې په دې باندې اعتراض چې د ترک الحرام چې دا دا خو واجب ده د حرام او پر خودل خو پتا چې واجب هر واجب باندې چې شی ثواب وي لہذا پکار د په ترک الحرام باندې شي ثواب او دا د چانه نه داخل شي مما یصاب علیه لاندې شي دا په اعتراض مصرف خلاص وعد الاول اولنا بحث دادا چې انه جعل ترک الحرام چې مصنف ګرځول او ترک الحرام مما لا يثاب عليه ولا يعاقب واعترض عليه بانه واجب فدې اعتراض شوی دا چې ترک الحرام کو واجب دا والواجب يصاب عليه او واجب باندې څه شي سوال دا یو اشکال چا کړی دی چې کوي جواب کوي نو دا جواب هغه کوي چې تاسو ته دا خبره مخکې ما شو کړې و چې یو ترک الواجب ده او یو کف النفس عن الواجب یو ترک الحرام ده او یو کف النفس عن الحرام ده په ترک الحرام ثواب نه په چا باندې کف النفس عن الحرام باندې وي ثواب هغه چې ته ترک الحرام باندې ثواب وې بیا خو بکله ته په یو حرام لګیای په دغه ټیم کې به تا بلا ثوابونه کېدل ولې نور محرمات خو دي شي پریږي تم خلاص وجوابه جواب دې دالا ان المصاب عليه چې مصاب عليه فعل دی واجب دا فعل دی واجب مصاب عليه نه عدم مباشرت حرامو والا لکان لكل احد في كل لحظه مصوبات كثيره نو هر سړي د پر هر ساعت کې بلا ثوابونه بحسب كل حرام لا يصدر عنه ونهي النفس او تاسو د استدلال کړه د ونهي النفس نو نهي النفس ترك الحرام تنوي كف النفس عن الحرام توتاي چې ټول اسباب د برابر وي او بیا ځان د هغه حرامونه ټکی کنټرول کی دلته بیا فإن الجنة هي المأوى ځکه یو سره ملاسب ترانه چې مولانا صاحب تقوا کسے کہتے ہیں تقوا نو یہ ہوتے ہے کہ جب کنواری لڑکی ہو اور خوبصورت بھی ہو کوئی شرعی یا عرفی یا جسمانی وغیرہ معنی بھی موجود نہ ہو سمجھ گیا کہ تقوا ہجرا فن کا دو نو دیتا تقوا وائی دیتا کف النفس عن الحرام وی چکول اسباب چی محیاوی او تا اللہ نہ ہدا سی او بیا ہم اغکار منکی ونهی النفس کفها عن الحرام وهو من قبیل فعل الواجب او دا قبیل قبیلی دی فعل نشان واجب دوم اشکال دوم بحث الثاني دوم بحث دادا ان المراد بالجواز چې مراد په جواز سره په وجه رابع کې او چا کې وجه رابع یاد مو التا وجه رابی چی يمكن ان يراد بما لها وما عليها ما يجوز لها وما يجب عليها دا هغه وجه رابی اوس راځي څنګه ګورو الثاني ضم اشكال دادا ان المراد بالجواز چې مراد په جواز سره په وجه را بیړي کې څه شي دا عدم منع الفعل والترك جواز دا مقصد چې دا شی جایز ده چې نه فعل منوي او نه ترک منوي عدم منع الفعل و چې نه فعل منوي او نه ترک منوي علا ما يناسب له امکان لکه مناسب دی امکان عام یعنی دا سبا جواز هغه امکان خاص په درجه کې واخلې امکان خاص تاسو پیژنو سلب ضرورت عن الجانبين چې د یو شي نه وجود ضروری وي او نه عدم ضروری نو دې تبع تاسو وایي چې دا ممکن ده په امکان خاص ده او امکان عام چاته وتاي سلب ضرورت عن الجانب المخالف نو که هغه مقصد دا دی چې جانب مخالف نه سلب ضرورت وي نو هغه بیا تاسو وایي چې امکان عام بیا په خپل کور کې په دوه قسمه ده امکان عام مقید بجانب الوجود نو اځي ته وتاي امکان عام مقید بجانب الوجود دې ته وتاي سلب ضرورت پکې دی جانب مخالف نه یعنی چې عدم ضروری نه عدم ضروری دا لري وجود ضروری او که ضروری نه او امکان عام مقید بجانب العدم چاته وتاي هغه جانب مخالف کې عدم ته کې وجود نو هغه نه بسل به ضرورت کې نو امکان عام مقید بجانب العدم چاته وتاي چې وجود یې ضروری نه دا له عدم ضروری وي او که ضروری پرې ان کو کوئی څه کلا لاګان دور منطق هم وی نه راغلی نو اوس دلته خو جواز نه چې مراد دا امکان خاص درجه کې چې جایز ممون دې ته وتایو په دې چلرنې وجه کې چې ما یجوز لها و ما یجب علیها چې ما یجوز لها به دا مقصد چې نه فعل ضروری وي او نه ترک ضروری وي نو دا به بیا مقابل د چا جوړیږي ما یجب علیها صحیح شو اچھا الرات الثاني وم اشكال دالا ان المراد بالجواز في الوجه الرابع عدم من الفعل والترك على ما يناسب الامكان الخاص دي وجه نسي دا مقابل دي جاتي وجود دي اچھا وفي الخامس في جمع وجه ترائز یادو هغه داو چې مراد په مالها سره مالها سره چې ما يجوز لها وما يحرم عليها اوس رئیسا دلته بس مراد کو وفي الخامس هو جي خامس کې با ما يجوز لها مراد وی عدم منع الفعل يجوز لها دا مقصد چې فعل یې منع نه فعل یې منع نه فقط دا وایي چې فعل یې منع نه نو دلته به امکان عام ولی چې مقابل د چا شي حرمت شي حرمت چا ته ته چې فعل منع نو یې مقابل به بیا ما يجوز لها چا ته ته چې فعل منع نه نو اوس ګور الفا د ما يجوز لها امکان خاص درجه کې واقع په وجه رابی کی او په د پنځمې کې دی ما یجوز لها د چا په درجه کې وخت امکاني ها سم په خلاص دا بحث دا چې دا بحث اوس را درومه نو دی وایي چې دا توتیا تمهید دی او تذکر فإن قلت کتدا اعتراضو کې اذا اريد بالجواز چې کله مراد په جواز سره چکو عدم من الفعل والترك چې غیر امکان خاص درجه وسیسو لم يصح قوله بیا خو نه صحیح کېږي دا کول دې دو چې هلته یې ویلي وو چې ففعل ما سوى الحرام والمکروه تحریما وترک ما سوى الواجب يجوز لها یا خدا نه صحیح کېږي ولې لأن ما سوى الحرام والمكروه تحريما ولما سوى الحرام ومكروه تحريمي خو چاته شاملېږي واجب ته شاملېږي سره دې خبره چې واجب خو په دې معنی سره يجوز لها نه ده چې نه فعل معنی دا نه څه شی دا مقصد ترک معنی دا ما انه لا يجوز بهذا المعنى دارنګ وکذا ترک ما سی والواجب ترک ما سی وادي واجب دا خو شاملي کی چاته ترک تی حرام ته هم مکروه تحریمی ته هم سره دې خبره چې اخو لا لا يجوز بهذا ما انه لا يجوز بهذا المعنى اخو مقصد دا چې يجوز الحال ان په دې معنی سره درج نه ده نو قلت سره دی جواب کوي قلت هذا مخصوص بقرينه التصريح بدخوله فيما يجب عليها نو دی وایي چې هغه معترض ته چې دا وینه د نور نه پسی وینه چې ال کتب یا تصریح کړي دا چې دا شي نه ځان دي دا شنو ما يجب عليها دا لهدا دا اشکال چا چې کړي دا نو دی وایي چې لکه خو اشکالې او مصنف نه دا کړي مصنف پرستو صفات تصریح کړي دا چې دا صورتونه زه په چا لاندې داخلوم ما یجب علیها شجیح بل بحث الثالث بل بحث دادا انما يحرم عليها چې ګوره وجه خامی صدا وکړه یاد نویشه چې مالها مالها بچ مراد ما يجوز لها وما يحرم عليها نو وجه خامسه کې دا ده الثالث درې مشکال دا ده ان ما يحرم عليها چې دا ما يحرم عليها په وجه خامسه کې په معنی نکاح سره ده منع عن الفعل منع عن الفعل نو دا شامل دي نکاح ته حرام ته هم او مکروه ته هم کراهت التحریم صحیح والرابع چلرم اشکال دارا ان لیس المراد چې دا ندم شدی والرابع ان لیس المراد بمعرفت ما لها وما لها تصورهما چې ندم مراد په معرفت کې ما لها ما لها سره تصور دې ما لها ما لها دا نه چې سبا دې ما لها ما لها تصور وکي دقیقه فکر نه وتاي بلکې د ما لها ما لها باندې تصدیق ته چوتاي فکر وتاي دارنګه فقه خو دې نه عبارت نه چې تا تصدیق وي په وجوب دي صلات یا په زکات یا په حج وغیرہ باندې بل المراد معرفت احکامها من الوجوب وغيره بلکې مراد هغه معرفت احکامات دي شیونو ده وثبوتها فی نفس الامر هغه په چا سره وجدان سره لکه ما مخکې ته ویلي کما فی العملیات یعرف وجوب الصلاة بالدلیل ټیک ته وجوب د صلات په دلیل سره معلومیږي خو وجود د صلات په بیا په چا سره کوي هیڅ سره هغه بیا پاسی او داس پکې باقاعده باقاعده اوس خبره ده ثم لا يخفى سره دې اوس هغه جواب کوشش کوي ثم لا يخفى ان اعتراضه على التعريف الثاني دنا دا دا اوس اشکالات کې دا اشکال دال کنه و پکار ځکه لا پوری ماتین هغه نه کړی خو چې دغه چې شرح لیکل نو دغه متن په ټول شو ملحوظ نظر او التبه ماتین چې کله د شوافیو تعریف مونږ وکړو چې العلم بالاحکام الشرعیه العملیه من ادلتها التفصیلیه نو التب بیا مصنف یو اشکال کوي تفصیلی چې احکامات نه ټول احکامات خلې چې بحيث لا يشذ منها شيء حكم ما من الاحکام ټول ورنا خلې نو بیا خو یو کس په فقې پاتې نشي خپل راځي دا کا احکامات نه کوم مطلق احکامات اخلي نو بیا خو به هر کس نه کس شي شي پکې کا احکامات نه ته ها تو اکثر اخلي نو چې کله دی وشي هغه مقصد نیم نیم معلوم نو اکثر به څنګه معلوم بهرحال دا یو لمبا چوڑا اعتراض دا به ورستو په دې تاریخ باندې چې کېږي راځومي لا مونږ کړه نه لا لا مونږ کړه نه لا دا چې کله قیل العلم بالاحکام الشرعیه دی وای نو دا د شوافی او تاریخ تا نو په دې کې بدای دا اشکال کوي کوي کوي کوي نو ال ته بدا اعتراضونه بیا کوي مونږ لا ویلې نه دي او سنه تفتزانی ته صبر و نشو کني دا ال ته اعتراض شوی وای بیا چې په یوه شرح کوله بیا به دا خبره کوله نو هغه لا شوی نه خو صبر نه وشو او وی ویل چې کوم اعتراضات په تو ورسته په تاریخ باندې کوي په متن کې نو دغه اعتراضات خو دي تاسو په تاریخ باندې هم څه شي واري دي چې معرفت کې مالها مالها نه با یا دي ټول مالها مالها معرفت مرادي یا به دي بازي غیر معین مرادي یا به دي بازي معین مرادي چې ټول اشکالات کې ال تکړي عادل ته هم ټول چې کېدلای شي کېدلای خو بیا به موږ ورپاره جواب کو چې نه دلته نشي کېدلای هلته خو موږ وایو چې که ټول مراد کې نو ټول احکامات خو په ضبط کې نه راځي ځکه چې انسان ژوند خو متناهي ده اده په متناهي زمانه کې غیر متناهي احکامات خو ورستور پیدا کیږي دا چې شینه برادون چې به مخ نه و بیا به فقها په استخراج کې چې دی فقهي حکم صدا صدا لکه نن سبا څونه بیوعات دي چې دا مخ کې زمانه کې نو اوس فقها او ایغه لپاره باقاعده مجلسونه قرار کیږي جزئیات ثابتونه دی ایغه حکم تالاش کوشش کوي بیا دې زاویو ته ګوري چې دې کې حرمت کې څه نقصان ده علت کې څه نقصان ده نو یو یو انسان په متناهي زمانه کې ټول احکامات څنګه وکړي او دلته به مونږ دا مراد چې جمی معرفت کې چا مراد ده مالها مالها خو مالها مالها خو دې ارچا نفس خپل مالها مالها دي نو اخو متناهی څه معنا ده نو خپل مالها مالها ادراک خو د دې ټول شي کولای شي کولای شي لہذا دا اشکال مونږ به جواب کوچی هغه نه جواب پیدا ده خدا د بی ځای کړای دا د اشکال دلته کول لا پکار نه دی دا چې کله تاسو الته په متن کې اشکال وایو بیا مدای اشکال د تفکر د شدا اشکال په تاسو تعریف باندې هم چلا وارد فالته خلا مونږ ویلې او مونږ نه یو ملامت نو تاسو به چې خولي مونږ بدیلا نه نه خلا لا خو ته یې پوری ټوکړه کله نه دا خو په یې ټوکړي هغه خلا پوری کله نه دا تاریخ چې په یې باندې کې تتا تعلق کولای بیا کی خبره بیا چوا باران ته کړه دا مونږ تشریح وکړه او جواب کوشش نه هم چکو چې هلته د ویلي دي بانه لا يجوز چې دا هم جایز نه ده چې مراد احکامات نه ټول احکامات سي فن شوف په فقيه پاتن سي له ثبوت لا ادري دی به یو څه تشریح کوي نه بعض معین مراد دي ځکه چې کل نه معلوم نه بعض معین نشي معلومېدل او نه بعض مبهم مراد دي کني هر کس نه کس کا فقيه نو دی وای وارد بعینه ها هنا چې دک اعتراض خو دلته هم کیږي واردېږي چې مالها مالها نه ټول هم نشي مراد کولای بعضی هم نشي مراد کولای معین او بعضی مبهم هم نشي مراد وارد بعینه ها هنا فی مالها و مالها مع ان اطلاق اللفظ المحتمل دا اوس بل یو اشکال دی دا چې کوي بل یو اشکال دی او چشمه والا پس اخر کې چناس کوم په لګوري تاران شي دا څه مسله ده نو دا یو بل اشکال دی هغه بل اشکال دا دی چې د کوم اعتراض دی د مونږ په تاریخ باندې واردول غواړي دا اعتراض په دې دوه په تاریخ هم چې دا وارد یوا او بل نقصان لا دا ده چې دوه په تاریخ کې مالها مالها ذکر کړی او ودی ویل چې هغه کې خوشي دي پنځو وجوه احتمال ده او دا چې محتمل شی په تاریخ کې ذکر کول دا د تاریخ شان سره مناسب خبره سر مخلص خو یې لپاره مونږ جواب کو چې تاسو غالي ته څه خبره صحیح ده او ټیک تا په تاریخ کې داسې شی ذکر کول نه پکار چې هغه ډیر شینو احتمال لري خو هغه الته چې یو پکې مرادي او نور مراد کولای نشي حقا یو شی محتمل دي ټول احتمالات وي خو مقصد دا چې ټول پکې چلري یعنی احتمال لري او پکې اخیسته شي نو دا چې محتمل شی په تاریخ کې ذکر کول دا څه قباحت نه لري دا څه قباحت هڅه په انسان سره مخ یعنی دا چې یو محتمل شی باندې ذکر کړي چې هغه کې یو مراد وي او احتمال دې درې چلور وي هغه مقصد دا دی چې ټول یو درجه کې څه کوي چې هغه ستلای شي نو خیر دې یو لفظ دی چې هغه کې چلور احتمالات دي خو هر یو احتمال په یو درجه کې څه کوي هغه ستلای شي نو دا چې محتمل شی په تعریفاتو کې ذکر کول دا قبیح نه دی دا قبیح خو پوښتنه کله لاله نه شي ثم لا يخفى أن اعتراضه على التاريخ الثاني بأنه لا يجوز أن يراد بالأحكام كلها ولا بعضها المعين ولا المبهم وارد بعينه ها هنا فيما لها وما عليها ما الجواب ده ما ان اطلاق اللفظ المحتمل للمعاني المتعدده سره دې خبرې چې اطلاق یو لفظ محتمل د معاني متعدده او چې هغه څوک تمالها مالها ته قاعده تاسو په تعریف کې مع العدم تعین المراد او ګور مراد هم معین نه ده غیر مستحسن فی تعریفات دا په تعریفاتو کې مستحسن نه ده موږ نه په دې کې څه قباحت نشته په دې کې څه قباحت سولې معنی مراد کولای شي ټیک تا اعلی دادی چې هغه دوما دریما پنځمه پکې مراد کې اوله کلرما مراد کول اعلی نه دي که مراد دي خیر له اعلی نه دي بیا با بر او تدرمو وقیل العلم بالاحکام الشرعیه سربا دبل تاریخ وایو بیا به اشکالات پکې او تفسیرانی سے شوافی دا شافعی دا نو آباد جوابونو ته کوشش